رمضان کې عمره کې یو حافظ قران مو او دای پورا هارو هغه زمون پورا کله دی او د ټولو دغه کیدا دا نور خمنزنا حفظ او دا کوي معتزله خو کافر نو خدا الله د رؤیت نه انکار کوي روغ علا کوا مونږ په سمره مهنت وکړو سور دعاګانې مورته وکي خو هغه د خپل عقیده او نظریې نه ناوړېدو اهل سنت د دې مختلف جوابونه کړي نو ګورئ چې دا څه واوري چې بیا په پويږي اول جواب دا دې نفي دې دراک سره نفي درویت ناراضي بیا دا مثلا د دې په زمن کې علما او ذکر کړي چې پښپې د معراج کې د الله پیغمبر الله رب العزت کتل او کنا نو دا مسله اختلافي ده په من د صحابه کرام رضی الله عنهم کې ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها او ابن مسعود رضی الله عنه مذهب دار چې نیو کتل توقف غوړه کړې په دې مسله کې د الله حبيب په معراج کې الله لیدل او کنا نو راجح قول توقف دې او دې یو جماعت د محققین علما او ته نسبت کړي بیا غوي بانه ليس في الباب دليل قاطع پدې باب کې یو دلیل قاطع نشتا چې د الله حبیب په معراج کې د الله په دا الله رب العزت لیدل او کني لیدل او بیا عبدالرحمن مبارک پوری صاحب رحم رحم الله وی ولیست المسأله من العملیات اے کفار دا نه منل چې دا غنه د الله کتاب دې د زدو دې ناد د وجنا وی دا دې د چا نزد کړي دا تا د چا نزد کړي شیخ الهند رحمت الله علیه معنا کوي درستا او د چان د زده کړې دې وګوره د آیات داسې معنا شوا لکه رسو سوره نحل وګورئ سوار لسمه پارا کی سوره نحل وګورئ آیات دا غي وګورئ یو سل دریم نمبر یو سل دریم نمبر آیات وګورئ د سوره نحل قران ګور د دعوت طریقه خولیلا د مشرکان او خدایان دی معبودان دی نو دای پس بس پک خلن خوځه ورنه دغه مشرکان به بیا الله بارک اس پک خل استعمالی نو ته د الله د بیزتای سبب جوړ شوی صدر لتیز دی او سرا روان دی بیا په دې خو سوچ او فکر وکړي چې د دعوت طریقه صدا سورہ ال عمران کې در لتیر شو آیات یوسل شپغت یایم دا د دعوت طریقه قران خو دی او هغه نمخ کی سورہ ال عمران کی آیات 13 یو سلسلور دیرشم ورده کې د دعوت طریقو خولا خیر د مختصر د آیاتونو ګورئ قران د دعوت طریقه خای وګورئ آیات یو سل شپږت یایم کله به په الله او پر رسول دروغ جوړي کله به په مسلمانانو سړو او زنانو تهمتونه لګي اے وای دا به اوري بازي را دې بډېره اوري اوست بسکه تبم لسپیکر لا خاطر او چا کنزلی کوي تبم کنزلی کې او ته زو زور اورم چې هغه یو کوي زبول دو کوم او الله د احسان کوونکو سره مینه ساتي سوې غوسه دی او خړا معافي دی او کا الټه دی احسانات کل ځکه داعی څه توي د د پزړه کې د مور غونته شفقت ده عدل پته چې دا خلق دی ګناهونو د وجنه اور تروان دي نو د پدغه شفقت او نرمۍ دعوت ور کوي دور نه راو باسي لکه تاسو ګورئ مور یو بچي غلط کارونه کوي کوهیږي نه ناغنا پو بچي په مور گزارونم کوي مور غهر څه برداشت کوي او هغه د زړه سره را جوختي بلکې الټا ولا سور کوي چې دا بچي کلار شي د دعوت داسې طریقه ده دا سډیر آیاتو نراغلی نو ګور قران کې د دعوت طریقم زکوي اوس ګور د دنیا په فتنو کې او فتنه دام دا بای یو ځکه مولا لسپیکر لګول بل ځکه یو یو لکم ذلی کوي بل بل لکای یو یو تبړی او ژوندۍ ټول رو باسی او بل غل رو باسی وای ګوره د کفارو صلیب لبه بدرت نه وي دین ته به بدرت نه وي د کفارو عبادت خانه لا داغي به حرمتي ونه کې اب راشي د جمعات به حرمتي وو کی اې د کفارو یو مشر دې مړ دې ا ژوند دې تور پس سپک سپوره موایا اب را پاسی او د الله او د رسول او اهل حق پس به بدرت وای دیو جن دلته علما او لیکلي روح المانی ذکر کړی او د نور ذکر کړی دا وی د دعوت طریقه نه نه ایک باز عوام او روافض اے شیخین تبدر دی وی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تا دل توي د مشرکانو کوم سمر مشران وی مړدي ژوند دي دي دیتا بدر دینوي دیو جن ګور کده جهاد مسله وی نوې مجاهدین بد کافر سره په جهاد کې د کافر او اغدینی مشران قتلینا تاسو فکر کوي چې اختلاف دې د مفسرینو وما یشعرکم کې چاته خطاب دې نو باز یو خطاب مشرکانو ته دې کوم تا دا مخ کې چې قسمونه او خړل واقسم بالله جهد ایمانهم اواز مفسرین وای خطاب مؤمنانو ته دې اے زخرف القول اصل دی ته وای لکه اوس په ندا او تا ورته سوکل اے د زر رنگ دی ولا ورکو نو خلک وای ګنې سر زر دی او لاندې دوکانا نو باز خبره د کفر او شرک نه ډکوي خو هغه شیاطین ول انس او جن داسې خیسته کړي دا تا ته دی ایمان او حق خبره ښکاری سوره شعراء اخو ممتاز دی پدی نګراغه کی اتم آیات دی بیا ور پسې وم شپیتم نه ال هر آیات کې وای و ما کان اکثرهم مؤمنین بیا ور پسې یو سل درې آیات دی او بیا یو سل یو اشتم آیات دی بیا ورپسې یو سل یو کم سلویختم آیات دې د سورې شعرا بیا ورپسې یو سل اتم پنځوستم نه او بیا ورپسې یو سل سلور او یایم نه او بیا 190 آیات دې امام ترمذی ذکر کړی دی وای باز خلق د الله حبیب تر اغلیو وای مونږ خرو هغه چې مونږه قتل کو او چې الله مړکی نو هغه نو خرو نو الله د آیات رو لګونو خړی د هغه نه چې آیات کړې شنم د الله پاغي په وخت د ذبح کې ان کنتم بیااته مؤمنین فعل ماضی په معنا د فعل مضارع دی دویم جواب دا دی چې ماضی په خپل معنا دا خودی دی کی وحی غیر مطلوع کې نبی علیہ السلام تفصیل کړي او تفسیر خازن کې وای وای ظاهر الاسم نمراد سدی افعال د جوارح دي اکم کارونه فاندامونو کیږي پری زئی ظاهر د ګنا ا پخل کیږي پلاسو پخو وباطنه نمراد افعال د قلوب دي کم چې باطن دی یعنی پزړ کیږي وای چا چې د الله تابعداري پرې خو د غیر د تابعداري د وجنا دا د شرک پاک سامو کې یو قسم اے الله وای دا شی دا سه دی او بل وای دا سه دی عدد بل د قول د وجنا د الله وینا پرې خو نو دغه برابر کول سکه چې په سیوا غیر په الله سکو سیوای کو فقد اشركه به تعالى بل اثره عليه سبحانه تفسیر روح المانی کی وای الله وای دا شی حرام دی او یو بل نا په شیاطین الانس او جن وای چې دا حلال له او تا دا خبر او منلا نیواز شریک دی نو کو بلکې په الله دی غره کو امام قرطبی وی دلت الایا علی ان من استحل شین مما حرم الله تعالی سوار به مشرکا وی دا آیات د دې دلیل چې چا یو شی حلال غنو چې الله حرام ګرځول نو دې په دې مشرک ګرځي ور الله وی نظر د غیر الله حرام دی او شکر با سي چې قران رو رسید الله زموږ د مشایخ قبر نه دي د نور نه ډکی خلق خو بدی ته تبرک وې پای سبه ورته وي وای مالګه مالګي خو چې په دکان کې پرته وي اګه د بابا درګال لاړ نو بیا دې سجور شول اوای تبرک ته جوړ یو سړی بیا رسو توحید باندې پوي په خو به خلک افغانستان ته تلل اول ته یو مشهور درگاه را وای وی وړاند څه کوي وړاند څه کوي حالته یو سړی سترګې پټې کړې وي جنډه به اوچا تک بیا یو غړولې ټول له وړود دې سب وړود دې سب کو دا غوی زدور لري سفر نه لاړو الته او عالم الله دی وبخي او صفات ته نیک سره نه ما ورته څه تبرک الته نه راړو نو دا چې وګرځولو وی کزه په لګیدلې کړه نو کې دې چې زخم کړي وي غوسه خوشم چې ما کوم ځای نه راوړې اته وګرځولو خو هغه د ما د هدایت ذریعہ الله وګرځولو قران تا غسر کې ناست او سو قانون جوړي حرامي یې نو دې کوم د غفشان مسله لکه په دې شوي په خبره باندې لکه بعضی ګور کافرو کې قانون دی و یو خزنا پلا نور ناروا دي هر سړی به یو خزه کوي الله او رسول ورته سلور پورې سکړي بعض خلک دا قانون دل تراوي نګوره کدا قانون چا پاس کو چا په دسخط کو سو په رضای نو الله یو شی حلال کړو د حرام کو د خزان د الله د پاسه کو نو دیبم په مشرکانو کافرانو کی صابیږي دغه تاسو له بار بار تاسو ان الحكم الا لله حکم تشریعی د چا په لاسو کې حلال او حرام هو عرش والا جوړي اګه دا سه فرش والا جوړولې اے پدی رنا سره د په خلکو کې روان دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله الفوائد ډېر خپل کتاب دی د باز احادیث او قران آیاتونو ساجیب عجیب تفسیر دې پکې چا وبل دې کې نه بومای ای وای هر هغه څوک چې مړ دی دویم وی آیات کی وجسنا انه یمشی فیهم بنوره ادا مومن د ایمان او د قران او د دین پرانا په خلقو کې ژوند تیری فهم یقتبسون منه لحاجتهم الى النور خلق ته رڼا حاصلې د خلق رڼا ته ضرورت ده سوره ابراهيم دیار لسم آیات لیکي او سوره ابراهيم کې شپږ سلوي ختم مرাজি سورۃ الاسراء کې آیات شپږ سم لیکي بني اسرائيل چې ورته وي سوره بني اسرائيل د سوره سبا آیات د درې درشم سوره فاطر آیات د لسم او سوره نوح آیات د دویشتم و مکرو مکرن کبارا او د مکر معنا او تفصیل در تسور ال عمران کې تیر شوی دی سلور 50 سماتو ها سلور 50 سم کې کشپک سلوي ختم دی ها وګورئ در درکړه نو موږ تابعین د چانه جوړیږو بلکې متبوعین جوړیږو او دویم قول پایات کې دار وای منتظم وحی او شی او منتظم جبرئیل علیه السلام راشي او راته دی وای چې دا د الله رسول نه وګور په دې قول دی پیغمبري خو نه غوښتا خو منتظم پیغمبر منتظم جبرئیل علیه السلام راشي او دا شرح صدر یو لوی مرتبه را ور موسی علیہ السلام سوال کوي رب اشرح لي صدري الله زما سین فرانزي او الله د انعام په تور خپل حبيب لوي الم نشرح لك صدرك آیا حبيب ممتاز لستا سین فرانست ندا بعض علماء یو حدیث ذکر کړي او چا په کې سندي کلام هم کړي وي چې شرح صدر سالا مدا وې د دې علامه دا دا دا میشوالی کور ته پزړ کې مین راشي الانابت ویلا دار الخلود دا میشوالی کور خیرت ته دې طرف ته زړه کې مين راشي وتجافي اندار الغرور او د دې کور د دوکې نه اړخ لشي دا د دوکې کور دی دنیا ته دار الغرور وای سور سور خلق دوککل او د صدارت محل ورته وې زستم او کرسي ورته وې زستم تاسو ګورئ الله رب العزت د سار نټر ما خام پورې خپل کتاب لکینو لیي اباس خلکو لګ رايو تاسو د سار نټر ما خام ناسي نو د خلک دکان کې لی ناس اوبای اته سودل تناسي نو خلک اسمان له خطر کيم سره ناسي څوک پټي کې ناس ته څوک پکار کې ناس ته او چانه خلی بېږي او لانور تو شوی دي چې غریبانان ته دي شوی وي الله ورته دین کار آسان کی ګور روزه در لا آسان کړي او چاله شرح سو درنی و ير تراویح وې دو ګټې په لګي بس همت یې بایر زه خو دورو دې تراویح نشم او چاله لکو لاو کړي هغه وایي چې را سرور ګنټې په ولګي دي چې خستړې شوي خوندم کوي چې سره په عبادت څه شي ستړې شي او د چا سینې داسې تنگ کړي دا چې پاغوار خدای راضي ور بازي زنانه چې دیندار نه دی او بی دین دی دای وای کبورکا می واچول چې تسامی ونلی ورته د بعض الفاظ په عربو باندې لوی لوی خلکو باندې اشکال او عمر رضی الله عنه د حرجن معنا نه پیژندا حرجن وی ما ته یو سړی ولټوي عمر رضی الله عنه خو چې د بنو کنانه قبلی وی او بیا شپونکې وی چې ګډه سره غرونو کې اکم د بنی مدلج قبیله نه نو خوي نو رې وسو ورتا شپونکې را وسو د بنو کې نانه قبیله او مدلجیت د بنی مدلج قبیله نه نو عمر رضی الله عنه ورته یا فتا مل حرجت فیکم ستاسو په خپل مورنۍ عربی ژبه کې حرجه څه ته وایي دا ورته یا امیر المؤمنین الحرجه فینا الشجره تكون بین الاشجار حرجا غونی ته وای چې دونو په منس کې دا او هغه ته بیزه ګډه رسیدې نشي تر دې چې ځنګلي ګډه بیزه ورته نه رسي نو عمر رضی الله عنه کذالک قلب المنافق لا يصل الیه شیء من الخير وای دا چې د منافق ظلم نه دې ته سشي رسینا اے حرجن اغا اون لوي چې د غر په سر کې د نورونو په منس کې دا ابي زم ورته نرسيږي زنګلي ګډه بي زم نور رسيږي بعض طائفه وای د غقول مردود ده او صحیح نه ده وای جهنم به تر سو وخت پوری بیا به فنا راشي اين دې الله ماشاء الله نه استدلال کوي خدغه استدلال درست نه ده اهل سنت والجماعت سوي دې الا ماشاء الله معنا صدا و اذا ماشاء الله کې ما فمانا د من دا اما یو توجیه دا شو بیا در نرسو او رب ورخه آیات کې ګڼ توجیهات دي نو یو پکې دا شو دیمه توجیه دارا چې دا استثناء د مدې د همیشوالینا الاستثناء من مدت الخلود یا دا معنا وا نو ولی په معنا د نسلتو ده دارنګ مسلط کو باز ظالمان په بازي اته زوري باز ظالمي خلک وای د پکور خو مارغم نه دوزي چې د سر ولا سکو خو یو داسې به مسلط کو هغه په ختم کو وګور آیات موږ تاسو لستر کې مغړای چې دا ظالم ولې مسلط دی وای موږ ظالمان یو نو جلوس پکار دی که توبه استل پکار دی او لار بندول پکار دی ناری استل پکار دی که توبه پکار ده فرعیت ظلم کوي یو تاجر دې په خلکو ظلم کوي غل دې غلا کوي په خلکو ظلم کوي فضیل ابن یاد رحم الله عجیب خبره فرمایلی د آیات په تفسیر کې وای کله چې وګوري ظالم د بل ظالم نه انتقام اخلي لګدريګا او سوچ او تعجب وکړي چې څنګه یو په بل مسلط کو اې د غریب خلکو مظلومان وس نه رسی خو ظالم نه په بل ظالم خلاص کړ نو بیا غبل شروع نو غبل نه په بل خلاص کی وای دارنګ مسلط کو مم باز ظالمان فباز بما كانوا يكسبون په سبب د اغه هدایات لفظی ترجمه موارد آیات کې اشکال نه وی اې د پیریانو انسانانو ډډې علم یاتکم رسول منکم ایا نور غلی تاسو ته پیغمبران د تاسو نه اولی اولی جناتو کې پیغمبران نو علماء اجماع ذکر کړي چې پیریانو کې پیغمبران نو نو اجماع د چې په پیریانو کې هو پیغمبرانو امام قرطبی او جواب دا کړه منکم فی الخلق والتکلیف والمخاطبه الکه پیریانم دای سره خطاب د شریعت کیږي اباز علماء وایي دی په لګورای په انسانانو کې رسول او پیغمبرانو اپ پیریانو کې رسول الرسل د پیغمبر استاد پیغمبر نه دی خود نبی استاد دی او قاصد دی دا اول وجه پک علماء غره ګرځولې الله ترغي عذاب نراليږي چې او قوم ته پیغمبر رون لګلو دي ته وي مساله د عذر بالجهل اے سوک ناپوه نو معذور دی پته ورته نشتا کم قوم ته چې دعوت نه دی رسیدلې او دای نا خبر دی نو نا خبر سره شرن معذور وی لکه دا شان آیات سوره توبه کې براشي ځان سرونی کوي او سل فلسم ځکه سړي خیال لې تاسو چې څنګه ګوري دې نه غوړه شي شتا بل په لګورو نه ګوري دا بل په لکتل عبادت نه او قران ته کتل شه دا عبادت ته ها څه خبره په کوله بای او چې تاسو یو خپل خبره کوئ ټول لګیای هو یو وه نو پای اے خلک یو خبره کوي دا غي جواب هم دلته ذکر شکر دا ټول عوام وای وای په خوا دور مسائلم نو خو عذابونم نو وای اس مليانم فار جمعات کې لګیا دي تبلیغ والم کوسه په کوسه ګرځي خو عذابونه ډېر شول دا سی وای کنه وای دا قرآن خبره ده خلق نا خبر او نو الله عذاب نه را لګل خو چې خبر شول دي مدینوس با عذاب خامخ راځي نو پوه شي په خبره باندې نو دا جواب ذکر کړي الله وایي چې یو قوم نا خبره دي سچ کوي نو هغه له چا ویلي نه دي نو عذاب د الله ناراضي خو چې خبر شو او د الله او د رسول د خبره پروا نه کوي نو اوس بخامخ عذاب راځي خلک اصل کې عوام ګور اعتراض غونډه کوي چیر لکه دا وایي چې تاسو د درسونو سره عذاب راغی او د تبلیغ سره غني عذاب راغی عذاب د دین سره نه راځي قانون دی الله سو خبر نه دی او یو غلط کار کوي هغه لا پته نشته نو